د دینه پخت د سلورم باب ترغیب درکې امور ناجیو ته چې کم کارونه دي په هغه ته بچ کیږي د عذاب نه او منکې دي د هغه امور نه چې هغه څه دي هغه سبب د هلاکت نو هغه برته ذکر کوي واته امور دولس امور ورته په اخر کې د نجات ذکر کی او اول چې کوم دی نو سبا ذکر کی اول زجر ور کوي منکرین ته هغه طائفه هالکه ده هغه هالکه هغه تباکیدون کی طائفه د هغه هغه بد صفات سره ذکر کی او دا غوی د دعوت مثال برته ذکر کی چې غوی غیر الله نه مدد غواړي نو دا غوی د مدد مثال څنګه دی یا ایها الناس نو اے خلقو ضرب مثلا بیان یو مثال فاستمعوا له نو تاسو ورته غوږ کیږئ مثال ته غوږ شئ څنګه دی ان الذين يقيننا کسان تدعون من دون الله چې تاسو مدد غواړئ تر نه غیر د الله نه لن يخلقوا ذبابا هرگز نشي پیدا کولای یو مچ اے مچ مچ کوم د ډېر کمزور شي ها ناقص الخلقت هم دی او د میری په حیات الحیوان کې وای اجهل خلق الله دا الله په مخلوق کې ټول نه پوهه شي دا پوه شي لن يخلقوا ذبابا نجی پیدا کول یو مچ و ان یسلب ولو اجتمعوا له اگر که دوی ټول را جمع شي دې کار ته مچ پیدا کو راځي نشي پیدا کولی و ان یسلبهم الذباب او که او تختی د دوینا الذباب شیئا هغه مچ یو شی لا یستنقذوه منه نو نشي خلاصول نشي را واپس کول دی منه د دې مچ نه هغه نه را واپس کول نه ضعف الطالب نو کمزور دی غختون کې والمطلوب او کمزور دی غختل شوی دواړه کمزوري دي نه چې نه تکم او نه تکرا کار کول چې نه کول شي راځه د زورور ذات نه غواړه ما قدر الله نو دی غوته چې پاغي باندې دوی غوته شو وی او دا ته کوم خلک یاد دوی خو لات یادو کنه لات څور دی هغه بوت هغه خود اصل کې یو بزرګ و کنه کان الرجل الصالح یو یلوت الطریقه نشمن ویل نو کنه هغه سره او نیک سره او دغه سره به هغه وړي ګډول ستو سره هغه بیا حاجانو تور کول نو دوی وی تا خو بزرګانو ته داسې خبرې وکړو چې مچ نشي پیدا کولای د مچ نشه تیل شي غسته دا دې بی ادبی وکړه الله وی وو دوی خو د بزرګانو بی ادبی ته ګوري دوی چې د ما کوم بی ادبی وکړه چې ما سره شرک کړی دی ما سره نور مددګاران لټولې دي په دې نشر نیږي او ما قدر الله حق قدره نو دوی عزت نه کړو د الله تعالی تعظیم نه کړو د الله حق قدره حق تعظیم داغو ان الله لقوی یقینا الله تعالی مضبوط ته عزیز زور ور دی دوی دا کمزور دی الله زور ور نو دوی وی چې دا اولیاء بزرگان ولې نه دي نو جواب ورکو چې ولې نه دي ولیکن د ولایت د الله تعالی استفاع او غرواله چې الله ته ورکړي نو دا غي ورکول اخیری درجه رسالت سره رسالت د رسالت نه بره تنی خدای چاله نه ورکه چې تاسو وایي چې خدای ورکه چې مددونه بل خلکو کوي الله یستفی من الملائکه نو الله ورکه د ملائکونا رسلا رسولان ومن الناس او د خلقنا بس دغه می اخیری دغه ان الله سمیع بصیر یقینا الله تعالی اوریدون کې اولیدون کړي یعلم دلیل د علم د الله یعلم ما بین ایدیهم پویږي الله تعالی پاک سبحانه چې دین وړاندې یعنی دوی تخکار دي وما خلفهم چې شاته دي پټ دي یا ایها الذین آمنو اے مومنانو ارکعو رکوع کوي واسجدوا سجده کوي واعبدوا ربکم بندگی در رب کوي واحفالوا الخير او کوي د خیر کارونه هغه ثابت کارونه په قران او سنت لعلکم تفلحون دې پاره تاسو کامیاب شئ وجاهدوا فی الله حق جهادی پنځم کار دا دی جهاد کوي د الله په لار کې حق جهادی حق جهاد حق کوشش حق کوشش د دین چې څومره دی هغه مرته مطلب دار کوشش کوو jihad کوو د الله په لار کې د الله د دین لپاره هو چې تباکم هغه الله تاسو غوړه کړی و ما جعل علیکم فی دای بل چې دغه شو بل شو و ما جعل علیکم فی الدین من حرج او نه دې ګرځول په تاسو باندې په دین په دین کې من حرج ستنګواله الله ما در سخت نه کړی دا سخت دین من دراله تاسو په عمل نشي کولای هم ملت ابيكم ابراهيم ملت ابيكم تابع شهید ملت د پلار ابيكم چې پلار تاسو ابراهيم ابراهيم عليه السلام د ابراهيم عليه السلام د دین تابعداري کوي د توحید وسماكم المسلمين هغه ابراهيم عليه السلام نوم کې خو د پتا سبحان د مسلمانانو یا الله تعالی دا هو زمير الله تعالی دې من قبل مخکدنا وفي هذا او په دې قران کې در باندې د نوم خله مسلمين نوم دې ښا مسلمان ليكون الرسول تابعدار د الله دې لپاره چې رسول شهیدن بیان کوونکې ا شهیدن گواه او یا غبل معنا ما تاسو ته کړو شهیدن بیان کوونکې علیکم تاسو ته وتكونوا تاسو شهید شهدا بیان کوونکې علی الناس خلق ته فاقی مصطلات نو بل دار چې پابندی دې مونږ کوي وات الزکات بل زکات ور کوي واعتصموا بالله بل زکات کوي توکل خاص په الله واعتصموا بالله منګول ولګوي په الله د الله په دین باندې خاص په الله توکل وکړئ دا الله رسي مضبوطه ونیسئ هو مولاکم اغه الله تاسو مددگار دی اغه الله تعالی تاسو حفاظت کوونکی دی فنعم المولا نو خو مالک دیغه و نعم النصير او خو مددگار دیغه الله تعالی سوره حج ختم شو سوره حج خلاصه مې درته ویلا سوا بس د دوو فرقو تذکرہ وا یو فرقه چې نجات بمومي یو فرقه چې هلاکیږي او تباکیږي نو فرقی ناجیره ته شل صفات ذکر کړل د فرقی حالکی تباکیدون کې د شل صفات ذکر کړل او په دې میانس کې چې کوم دنه ترغیبات درکل ناجی فرقی طرف ته او فصل النزاع دا نزاع به ختم شي په قیامت کې الله ولو فیصله وکم او به خیم دا چې کم کامیاب دی او کم یو تبا دی دا فرقی به کم دی وقار شي په صورت کې امتیازات سو نه په صورت کې امتیازات ذکر د زلزلې او قیامت دغه رنګ په صورت کې د سلورو فرقو ذکر تابعین متبوعین منافقین مؤمنین په یو ځای باندې داو په صورت کې چې کوم دنه دا دغه بعض احکام د حج هغه خصوصي ذکر شو هغه په خصوصیتو په صورت کې مثال د الہو د چا د مشرکانو هغه ذکر چې هغه ذباب مچ منسی پیدا کوله هغه ورل ذکر کوم